کفرا واحلوا قومهم دار البوار زجر دی الله خپل پیغمبر تم وی مو تا تم وی وی تا ندی کتلی هغه خلکو ته چې ما په په دنیا کې قسمه قسم نعمتونه وکړو ظاهری نعمتونه او باطینی نعمتونه دوی د نعمتونو مقابله په څه باندې وکړه په ناشکرې په کار خدا و چې ما په نعمتونه کړې وي چې دوی د نعمتونو مقابله په شکر کړې وي ګوره خاص کرمکی خلکو ته ګوره د پخوانه چې الله په دوی کم نعمتونه کړی دي الکه د حرم باشندگان یې عرب یې قریش یې د بیت الله منجوران یې ار ورځ یو بیت الله ویني یو یو مس باغې کې څومره دغه دی د لنډی کوتل خلک خوران چې یو اجلسی څومره په موجوده وخت کې سوله کله کوي د لسو لکو نه بره لګی عمرې له چې ځي څومره لګی لیکن تاسو ته خواته پراته یې هغه پرېږده الله درته امن درکه امن چې په قومونو به روان وې چا به درته بد په بره بد نظر باندې نه کتل وي دا د بیت الله منجوران دي بیا الله تعالی د رسول پاک په شان یو عظیم هستی په تاسو کې پیدا کړی تاسو کلی پر مکه کې دا څومره لوی نعمت دی په کار خدا وا چې تاسو الله ته په سجده پریوته وی ټول عمر نه دوی را پاسې دل او د الله د نعمت مقابله په سباندې وکړه په ناشکرې الم ترا آیا تا ندی کتلی الی الذین هغه خلکو ته بدلو نعمت الله چاوی بدل ک نعمت د الله کفرن په کفر دلته الله نعمتونه په وکړه په کار دا و چې دوی د الله د نعمتونو شکر ادا کړی وي دوی د الله د نعمتونو مقابله سوکړه په کفر واحلوا قومهم او راوست دوی خپل قوم دی عربو مشرکانو چې دا کم اکابر او مشرانیو دوی را وست خپل قوم کم زیت را وست دار البواری کور د هلاکت تا وحلو دوی را وست قومهم خپل قوم دار البواری کور د هلاکت تا الک کور د هلاکت سو جهنم چغه جهنمو دقه جهنم ته راوستل یسلونها دی به داخل شي دی جهنم ته و بئس القرار او ډیر بد ځای دی د اوسېدو یو وجعلوا لله او ګرځولي دي د مشرکانو د الله د پاره وجعلو ګرځولي دي د مشرکانو لله د الله د پاره اندادن شریکان انداد جمع د ند دا ند ند مثل ته وی خام مثل ته یو شریکم د بل شریک مثلینو دوی ګرځولي دي د الله د پاره اندادن شریکان دا به تبه لري کوي دا به غریبي لري کوي دا به بیماری لري کوي او دا به نستی لري کوي الکه چې تاسو پاسې دی او د الله د پرم شریکان وګرځول نو د دې انجام بسی لیو دلو چې دوی گمراه کی خلق عن سبیله د لارې او د دین دا غنه قل تو توایا تمتعو تاسو فیدی اخلی تمتعو تاسو فیدی اخلی په خپل دنیا فإن مسیرکم یقینا واپس کېدل تاسو چې دی ال النار اور د دوزخ ته دی بیا دی د مؤمنانو بیان قل لعبادی الذین الله پیغمبر ته وی قل اوایا ای پیغمبره چاته وایا لعبادی زما بندگانو ته ګورې د دې نه لوی عزت نشته ښه چې الله ووایي زما بندګان زما خیال لري زما بندګان مونږ چې واړو میاګان دي هلته لوی صاحب جیداد دي یو ځل په یو مجلس کې څه خبره وه وی هلکه ګورې دا پلانې سړی زما د حجرې نوکر دی وه نو روره دی به داسې و چې د خوشحالۍ نه به نه دغه کېد هغه بلو نو هغه بیا خپه و چې وایي ما ته یې ونه وي او ده ته یې ووي هلکه چې د یو خان چې دی نوکر ته ووایي چې دا زما د حجرې نوکر دی هغه د عزت ګڼي نو چې الله وایي دا زما بندګان دي ما وی د دین لوی عزت نشته قل لعبادی اسدی لعبادی الذین کنا خو زیاته بیلوم چې دا خبره بیل بیل مدغوش قل اوایا پیغمبران لعبادی زما بندگانو ته الذین آمنو هغه بندگان چې هغه ایمان راوړی دی دا نور پرې ده مړه چې دا کوم ایمان راوړی دی دوی ته وایا سو ته وایا د سی وته وایا چې یقیم الصلاه دوی دی او درې منځه اول نه اول په اعمالو کې په مانځه خواري کوي یقیم الصلاة دوی دې ودرئ مونځ یو او بل د صدقې د خپل وس مناسب ورکوي وینفقو او دوی دې خرج کوي وینفقو او دوی د خرج کوي مما د هغې مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی دوی ته د دغه خپل حلال مال نه دی دوی خرج کوي څنګه خرج سرن پټو و علانیتا خکارا دا پروا مکوي که پټ یو که خکاری او دا کوي خو دا مه وایې لکه دا کوز خلک وایي وایي دا مې ګور کپن دی دا پرېږدی ګور کپن څه شي ته وایي دوی به ځان سره پنډ ایښي داسې صندوق کې وایي دا ادې دا پیسې نه لګې وایي دا مې ګور کپن دی نو ګور کپن څه شي ته وایي کپن او خیرات نو خدای دې په خیر که چې ته دا پیسې په خپل اوس خیرات کې نو ولې دا تله تا نه قبلوي او کپن باندې څه کې کپن خو چې دی زما دی نو زما خو کپن ذمواري نه ده چې مړ شم که چا کپن را که ښه ده او که چا کپن را نه که هغوی ذموار دي بل دا دی چې دا پیسې پاتې شي دا خو بیا زما پیسې نه دي د وارثانو دي اوس کاوی بیا خیرات کوي یا بنه کوي او کویم کو نو ما خو خیرات نه دی کړی کنه خو هغوی کړی دی نو د پردي خیرات ثواب به مال راشي نو د پردي خیرات ثواب دومره نه لکه چې په خپلې نو وینفقو دوی د خرج کوي من ما رزقناهم دا غمال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی سرن پټ و علانیه ښکاره خو دا نه چې ما وې دا د مرګ نه پس من قبل ان یاتیه مخکې د هغې نه چې راشي یوم یو ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده هلکه دا نن چې دا منځونه کوې دا صدقې کوې دا په حقیقت کې منځونه نه دي او صدقې نه دي دا د ځان د پاره جمع کول دي جمع کول چې بیا به درته هلته په کار راځي من قبل ان یاتیه مخکې د هغې نه چې راشي یوم یو ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده لا بیع فیه نه به خرڅول په هغې کې موږ خو چې د دنیا ضرورت پیښ شي زر بازار ته روزو چې بازار ته روزو شی والو پروس کال د اختر ورځ و موږ دا زما خپل ضرورت و دکانونه بندو خا خدای سبا کو نو مطلب دا دی چې نن خو ضرورت پوره کې بازار لګېدلې دی د ضرورت شي نه بوالي او قیامت کې خو بیا بازار نه کنه چې ته ورشي هغه ضرورت پوره کې نو لا بیع فيه نه به خرصول باغې کې ولا خلال او نه به پکې دوستانی وي کله نه کله چې ستاسو ماخام ملمراشي موږ هم داسې یو ډېر میلمانه راشي نو انډی کمه وي د تره زوی نه راوړو رور نه راوړو بل نه راوړو کار روان شي هلته دې چې ایمان نی که نه نو دوستاني هم نی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو هلته به دا د دنیا دوستان د یو بل دشمناني چې ایمان نی بیا د الله د قدرتونو بیان الله الذي مونږ وایو الله وی پیژنې کارنامې درته معلومې دي الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې هغه پیدا کړي دي اسمانونه خالق السماوات دی والارض او ځمکه وانزل من السماء او دغه الله را وری د طرفه د اسمان نه ما ان اوبه باران کتا سوای مونږ په اوبو سکو فاخرج به الله رو باسی په دی اوبو سره من الثمرات میوه الکه دی میوه باندې سکو رزق لکم د پاره د رزق ستاسو میوی ندی باغوانان کله او ماغه خوری او کله داسې وکړي چې هغه میوې راوالي بازار کې خرڅې کړي نو چې خرڅې کړي په هغې باندې ځان له اوړو یو شی بل شی والي رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسو بل وسخر لکم الفلک او الله تابع کړي دي ستاسو د پاره کشته په دې دریابونو کې دا کشته دي او دا دنیا مال راچولی وسخر لكم الشمس والله تابع کړی دی ستاسو نور یعنی ستاسو په خدمت کې لګولې دی والقمر او سپومۍ دا ابینې چې هغه رواني مسلسلو وسخر لكم الليل والله تابع کړی د ستاسو شپه الکه شپه نه نه وای ښه د شپې که تلاوت کم نه نه وای که ذکر کم نه نه وای که تاجد کم نه نه وای که سبق ویم نه نه وای و النهار و ورځ و آتاکم او الله درکړي دي تاسو ته و آتاکم الله درکړي دي تاسو ته من کل ما د هر هغه شي نه سألتموه چې تاسو سوال کوي د هغې سألتموه چې تاسو سوال کوي د هغې الله درکړي دي تاسو له د هر هغه څیز نه چې تاسو د هغې سوال کوي د الله نه اسی سوال خلک د کم شي کوي وایي کنه چې کم شي ته ته محتاج نو د دې وجنه د دې معنی به داسې کوي الله درکړي دي تاسو ته د هر هغه شینه سألتموه چې تاسو هغه ته په جون کې محتاج چې پس لکه سوال ټکی دی سوال د هغه شی وی چې هغه کوم شی ته سړی محتاج مړه دا سکه و ان تعدوا نعمت الله کشرتا سو اشماره یو نعمت د الله هغه نور خو پرې دی یو نعمت راوالی او د الله اشماره دا هغه خلکو نه تپوس کوي چې څوک بیماران یې د اسانه ده وزي او نه نه وزي دا ګورې لوی نعمت دی که دا نظام ګډ وړ شو سړی بیا مري څو ځله دا سا وزي او روزي که د ورځې شمارې نو مش مشکله ده چې وې شمارې دا نظر چې دا یو شی ویني او بل شی ویني او یو خبره اوري بل اوري دا د الله نعمت دی دا تاسو څو ځله قتل کوي که د الله یو نعمت راوالی تاسو نو لا تحصوها تاسو به یې ونه شمارل شي ان الانسان یقینا انسان چې دی لظلوم هغه ډیر ظلم کوونکی دی په خپل ځان او کفار او غټ ناشکر دی کفار غټ ناشکر دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولا دعا کې یا الله ته زم رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب تمام مشکلات د دنیا او آخرت زم حل کړي وصلی الله تعالی دا سي چنده مکه به مړه